بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سورة الطور دا مكي سورة دي ترتیب قرآنی کې دو پنځوسم نمبر صورت دی او ترتیب نزولی کې شپږ او یایم نمبر صورت دی نازل شوی دی وروسته وروسته د الف لام میم سجده او مخکې د سورة الملک نه ربط دری صورت د ما قبل سره دا دی مخکې صورت کې انما توعدون لصادق دا ویره شو قیامت یقیني رښتونه را روان دی نو دې صورت کې الله تعالی وایي اسلمو و الا یاتی العذاب اسلام راوړی مؤمنان شي مسلمانان شي کنه عذاب د باندې راغی دویم ربط تیر ما قول سره داره مخکې صورت کې الله تعالی خالقیت د اسمان د خلقیت د اسمان او د ځمکې بیان شو خلقیت چې الله تعالی د ازمکه او اسمان الله تعالی پیدا کړی دي والسما بنیناها بأیدین و انا لموسعون نو دې صورت کې الله تعالی د هغې پناهي ذکر کوي دا به ختمي داوه د صورت دا وقوع العذاب وم آیت کې وراشي ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع عذاب را روان دی نو چې هر کله عذاب راځي او خيار انسان هغه دی چې د دغه عذاب نه چې کم د بچاو طریقې دي نو باید هغه د اختیار کی کنه و تور و کتاب مستون دو بابونه دي یو ته نششتم آیات پورې دي او دویم تر د اخره پورې دي و توری و تور قسم دی پاغه تور غر باندې و کتاب مستون او پا کتاب لیکل شوی باندې تور د دین مراد اصل کې هغه غر ته وایي چې هغه شینی په هغې کې ډېر بوټي او مراد د دین هغه غر دی چې الله تعالی خبرې کړې د موسی علیه السلام سره او الله تعالی له کې کتاب ورکړی دغسې دا هغه غر دی چې په میقات ثانی کې دویم میقات چې شوی د موسی علیه السلام د الله تعالی سره نو یا کسان په هغې کې مړه کړي که نه الله تعالی پرې عذاب راوستی ځکه هغې ډېرې غلطې خبرې کړي مخکې قرآن کریم کې بار بار دغه تفصیل بیان شوی سبعین رجلا لمیقاتنا او یا کسانو کله چې هغوی د الله تعالی بیا ادبي وکړله نو الله تعالی هغه تباه کړل و تورې قسم دی په هغه تور غر باندې په تور د قسم دی په تور د شهادت باندې په هغه تور غر باندې و کتاب مستور او په کتاب باندې چې هغه لیکلی شوی دی په رق منشور په پاڼو خورو ورو کې د دین مراد د دین مراد تورات دی تورات موسی علیه السلام تور کله شی په تختو کې چا خوري وروي کولاو تختې وي فرق کې منشور والبیت المعمور او قسم دی په تور د شهادت باندې په کور باندې چې هغه آباد کړل شوی دی المعمور آباد کړل شوی دی په حدیث د معراج کې راغلی دی چې په هم اسمان کې نبی صلی الله علیه وسلم بیت المعمور ولیده او په حدیث کې راغلی دی په هغې کې هر ورځ او یا زر ملایک هغې ته ورننوځي د په هغې کې د الله تعالی عبادت کوي خو چې د اولې ورځې نه کم ورننوتي دي نو تر د قیامته پورې بیا د هغې نمبر نه راځي الله تعالی دومره ملایک پیدا کړي دي د هغې نه طوافونه کوي دغسې عبادت عبادت کوي د الله تعالی په هغې کې دغه سي د مؤمنانو مسلمانانو د پاره دعاګانې غواړي د بچ کېدلو د عذاب نه چې الله تعالی د عذاب نه بچي دویم قول لم پسرین داره چې ول بیت المعمور مراد درینه کعبه ده حاجیان هغه تروان دي دغه سي عمره کون کې هغه تروان دي ابراهیم علیه السلام دغه تعمیر کړی دی او د هغې د بدۍ اراده چې کړې ده نو الله تعالی اصحاب الفیل هغه تباه کړي دي هغه الله تعالی تباه کړي دي که نه وسقف المرفوع او او قسم دی په چت پر دکړل شي باندې اسقف المرفوع مراد درینه اسمان دی د اسمان د طرف نه ډیر عذابونه په منکرین باندې راغلي دي نو ول بحر المسجون او قسم دی په تور د شهادت باندې په دریاب باندې المسجور ډکړل شوی دا ټول یو به هغه ترجمه شي یا المسجور معنی دار چې اور بل کړل شوی دی پاغي باندې قیامت ته ونږدې پاغي باندې اور بل شي کنه سورې تکویر کې هم دغه سي رست راځي شپږم آیات کې ځکه په حدیث کې راځي چې ان تحت البحر نار د د دریاب لاندې اور دی پټرول دی او ډیزل دی غلاندې نو کله چې قیامت شي نو دغه به اوسو ځول شي هغه در او قسم دې په تور د شهادت باندې په سمندر باندې او په دریاب باندې المسجور ډکړل شوی یا اور بل کړل شوی په باندې دا ټول قسمونه به څه باندې جواب قسم سره ان عذاب ربک یقینا عذاب در رب تعالی واقع خامخ ضرور واقع کیدون کړي ستا د عز ستا د رب عذاب به خامخ راځي په منکرین باندې ما له من دافع نشتره د غیر پاره څوک د بکون کې ماله من دافع د غیر پاره څوک د بکون کې نشتره نو مخکې مونږ وی کنه په تور غر کې الله تعالی غ په تور د شهادت باندې ذکر کړي پاغي کې ماغاویا کسان تباشی وکړ نو دغه سي والبیت المعمور د بیت الله خواته چې چا د هغې نه انکار کړی او د هغې د ورانولو اراده یې کړله هغه الله تعالی تباه کړي نو والسقف المرفوع د اسمان د طرف نه هم ډېر عذابونه راغلي دي هغه خو چا نه دي د پکړی کنه نو والبحر المسجور پر دریاب کې هم خلق الله تعالی ډېر خلق تباه کړي دي فرعونیانو ته وګوره دغسې طوفانونه راغلي نو هغه هم تباه شوي دي نو دغسې د الله تعالی عذاب چې نور راشي نو هغه څوک نشي د پکولی ما له من دافع نشته د هغې لپاره څوک د پکوونکی یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین مبصرین لیکلی دي جبیر ابن جبیر رضی الله تعالی عنه کله چې هغه د آیاتونه واوریدل نو سمدسې ایمان راوړ سمدسې ایمان راوړ یو کس تلاوت کاو عمر رضی الله تعالی عنہ ته غوږی خو دیو نو دا آیاتونه ویل شول و تور و کتاب مستور فی رق منشور تر دې دې پور ویل شو ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين نو عمر رضی الله تعالی عنہ دومره خوف زده شو مفسرین لیکلی ابن کثیر رحمت الله علیه دا سينور مفسرین لیکلی دي شل ورځې یا تر د یوې میاشتې پورې بیا پاسېدلی نه شو او خلق به تلل بیمار پورسیله مریض و وسپروت و پاسېدلی نه شو ان عذاب ربک لواقع دا خو اصل کې چې انسان د زړه ته کوز کی دا خبره نو بیا په هغې باندې به اثر وکړي ما له من دافع الله مخکې څومره تباه کړي دي خو چا دا الله عذاب چې کله راغلی دی نو بیا ته خلک بچ کړی دي د چا وس بیا نشته لري نو یوم تمور سما مورا و ذکر کیږي در قیامت حالات الله تعالی بیانې مور په عربی کې ویل کیږي تلو راتلو ته دغه سي ګډ وډ چورلیدل ګډ وډ چره یو شی ګډ وډ شي او علماء لیکلي دي دا غیر پر مثال لکه دا جرندره نو یو خو جرنده صحیح اوار روانه ده دویم که کله په دې جرند باندې یو بډې ریزیات شي یا پې کمی شي نو دا داسې ګډه وډه شي او روانه همي چا پیر او داسې ګډه وډه شي دې ته وایي په عربۍ کې مور اسمان به داسې وچورلولی شي یوم تمور سما موره په هغه ورځ باندې چې اوبه چورلولی شي اسمان په چورلولو سره ګډ وډ به وچورلولی شي لاړ به شي را به شي او تسیر الجبال سیره او روان به شي غرونه په روانېدلو سره دا غرونه به روان شي د خپل ځای نه او مخکې ذکر شوی تحسبها جامدتا وهي تمر مر الصحاب ته به دا ګمان کې چې دا غرونه په خپل ځای باندې ولاړ دي خو لیکن هغه الله تعالی ګوره ولاړ نه دی یو او تسیر الجبال سیره غرونه به روان کړی شي نو بل دی کې بیا ولا شو دي کنه یو یو بل سره به وجنګول شي نو زره زره بشي بیا کسیبا مهیلا داسې بشي لکه وړې وړې شګې چې دي نو دا اوسې شګه به ترې جوړ کړی شي یو هغه پړقینده پرې شګو کې چې هغه شی به ترې جوړ کړی شي نو بل دی که الله تعالی وایي کالعهن المنفوش دا وشي په شان دغه وړی وهلی شوی باندې وړی کله چې دا مالوچ خلک په یو ځای کې داسې وایي دا داسې اوچتېږي او لګي دغه سره دغسې به شي مختلف حالات الله تعالی د معنی دا شوله چې دا بحثونه داسې کوي لکه عام د لوبو په طور باندې یو انسان په هغې باندې وخت تیری کوي یوم یدعون الی نار جهنم دعا په ورځ باندې چې به دیکو دیکو باندې به بوتلی شي الی نار جهنم هغه اور د جهنم ته دعا په دیکو دیکو وتللو سره الله تعالی وی دا جهنمی به خوزینه خو لیکن په دیکو دیکو باندې به بوتلی شي ملائک به ورپسې کنه وهی به سحرون معنی دروغ دی تاسو خو چې دا خیالات دي دا اوس خیالات دي دا دروغ دي ام ام افسحر هذا آیا دا اوس جادو دی ام انتم لا تبصرون یا تاسو هیڅ نه وینئ دې کې مفسرین لیکلي دا اصل کې حکایت دی د حال دنیوي نو معنی دا شوله چې تاسو په دنیا کې د تجادو آی دروغ متویلن او ام انتم لا تبصرون یعنی په دنیا کې تاسو ور دې په بار کې د پوی نه کار نه غسته دا حکایت دی د حال دنیوی نه نو معنی دا شوله دنیا کې تاسو دا د په بار کې سوچ فکر نه وکړئ اصلاح ورننه وځي دغه اور ته پس بیرونو صبر کوي او لا تصبرو که صبر نه کوي سواء علیکم برابر خبر ده پتا سو باندې انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدلو در کېدل چې تاسو ته هغه عملونه تاسو کول چې سری چې سری کرلی وس باغری بینو دغه بدل ورته ملوي اللهم لا تجعلنا منهم ان المتقين في جنات وعيون اوس دې کې ذکر کیږي بشارت تفسیری د پاره د متقیانو یقینا متقیان په جناتین په جنتونو کې وای و نعیم او په نعمتونو کې وای فاکهین خوشحالی کون کې وای دیو بما اتاهم ربهم پاغه نعمتونو باندې چې ورکړي دیو طرف د دیو ووقاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ به وساتي دیو لره رب د دیو عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نه کلو وشربو دې کې په عبارت کې تقدیر دی او ویل شي او تا خوري اوس کوي هنیان په خوشحالي باندې بما کنتم تعملون په سبب دا غمرون من چې تاسو کول په دنیا کې دا د هغه اعمالو نتیجه ده چې تاسو دا غینه د نعمتونو په دنیا کې پر قیامت کې حاصلوي متکئین علی سرر مصفوفه تکیا وهون کې ودیو پاغه علا سرورین پاغه کټونه باندې مصفوبتین سب په سب باندې به خودلې شوی مصفوبتین دا یو نظم مزبط باندې به خودلې شوی سرور سرور چې دې کټونه دي او هغه کټونه به ودلې شوی داغه تارونه چې هغه بر سرو زرو د سرو زرو نه بعد داغه کم تارونه چې هغه نه جوړ کړل شوی مصفوفتین بیا قطار په قطار باندې به برابرې خودلې شوی دا د دنیا کوټې او بنگلې نه دي چې بس ارسب کې ګډوډ پراته دي یو طرف ته چیرې د راشن د تم پروت دی لوخي مکه پراته دی او کټم پکې د بسترې بل طرف ته دی او بس دا ګډوډی نشته په جنت کې وزوجناهم بحور عین او جوړی به کومنګردی سره جوړه به کومنګردی سره بحور عین هغه سترګي هغه حوري چې خیسته سترګو والدي هغه حوري چې خیسته سترګو والدي الله تعالی به سره دا جوړی وزوجناهم اللهم اجعلنا منهم والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وتبعتهم ذریتهم او تابعداري کړی اولاد دغه به ایمان په ایمان سره الحقنا بهم پیوس بکو یو دی بکو مونږ دغه سره ذریتهم اولاد دغه وما علتناهم من عملهم من شیء او نیمګړی بنو کوم غداغي د اعمالنا من شین هیڅ څه کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی هغه عمل چې کړی دی په دنیا کې رهین انتظار کون کړه دغه رهین غاڼه دی یعنی انتظار کون کړه د دې آیات حاصل داره چې کله جنتیان جنت تلاړ شي نو رد نابالغ اولاد دي او یا بالغ دي نو نابالغ خو په ایمان باندې مکلف نو خو هغه سر پتری ایمانو او بالغ چې دي هغه ایماندار دي نو ردیونه په اعمالو کې په درجاتو کې به کمی یا دین لاندې کشران تی مراد دینور پر دې جنتی رو خوشاله ول د پاره الله تعالی سره غيو ځي کی داستا اولاد دې داري زامن دي داري لونه دي داري کور والا ده خپل خپلوان دی هغه سره یو ځای کی دغه سي دغه لیکلي دي مفسرین لیکلي ذریتهم ادین مراد یو دی اولاد تی مراد نه امیر صاحب دی دغه ماموران دی په دنیا کې دغه سره یو ځای کی کنه دغه سي استاد دی او شاګردان دي تابعداري کوونکي تی مراد دي کشران تی مراد دي نو هغه خپل استادانو د خپل شيوخ سره ملاوي وما علتناهم من عملهم من شيء کم اعمال چې کړي الله تعالی د دغه نه څه نه کموي رهین کل امرئن هر یو سړی به ما کسب رهین هغه عملونه چې کړي رهین انتظار کون کې وای داغي انتظار کون کې وای داغي د جزا د خیر یا د جزا د شر رهین دې کې نزاع تنازع په عربی کې اصل کې ویل کېږي د یو بل نه یو شی راخکله د یو بل سره کې جګړه اونده کې کول دې دې کې دغه مانند مراد یتزا یتنازعون ماندار چې د یو بل نه وراکاږي په دای کې د یو بل نه وراخلی په دغه کې نو دا د خوش طبعی او د مزیر لپاره وي د حرس او د جګړو په طریقې سره ودا نه خوش طبعی به چې کوي د یو بل سره نو مرګري ناستی کنه په پالنګونو باندې ناستی په کورسو باندې ناستی د سرو زرو د سپینو زرو کټونه وي په هغې باندې ناستی نو یو به چې اوس کې اغبل به ته ما درکه کنه دګرس یو خوش طبعی او یو مزه وکړي یتنازعونه ا ا را بخلی دی یو بل نه پیه په دغه جنت کې کاسن ډکی کاسره شراب ولا لغون پیه نه به بې فایدې خبرې په هغې کې ولا تاسیمو نه د ګناه خبرې بې فایدې خبرې تاسو ته مخکې ما ویل لغو هغې ته وایي چې په هغې کې پیده نه نقصان پکې شته دی که نشته دی خو پیده پکې نشته دی نو هغې ته لغو کار وایي او تاسیم هغه دی د لکه دنیا کې چې کم شرابیان دی هغه شراب څکي نو هغه نشه په هغې باندې راشي بیا کنځلې کوي پهش کارونه کوي نو د جنت په مشروباتو کې دغه نشته دی و یطاف علی و یطوف علیهم او ډیر زی راضی په دې باندې علیهم د دې د خدمت لپاره غلمان الکان لهم چې دا لهم د دې د خدمت لپاره کانهم لؤلؤ مکنون گویا کې هغه ملغلری دی پټی ساتلې شوی ولدان ته هم ویل کیږي او غلمان ته هم وی غلمان ته په اعتبار د خدمت سره وی ولدان ته په دې اعتبار سره وی چې نابالغ وي کأنهم گویا کې دیو لؤلؤ مکنون هغه ملغلر دی پټي ساتل شوی دومره زیات خیسته دی مکنون یعنی بالکل پټي ساتل شوی دی خیسته دی ډیر زیات دغه معنا ده دغه لیکلی مفسرین لیکلی د آیات په شرح کې وای دا خو حال د مخدومانو دی نو دا خادمانو حال بسی خادمانو حال بغسی او یو حدیث کې مرادی کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په شپه د معراج باندې ته جنت خودلې شو نو یو بنگلې په جنت کې ولیدله یو بنگلې په جنت کې ولیدله نبی صلی الله علیه وسلم د جنت سیله مکر یا نمې مک جنت کې اوپړق وشو نو نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کوي دا سو نو ودا د الله تعالی د ته تجلا او د الله تعالی د دیدار یو څه کرشمه وکنه دغه سه نمونه وکسوه نو جبرئیل علیه السلام ته او فرمایل وی دا د پلانې بنگله کې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ بنگله د الله تعالی د غیر لپاره تیار کړی ده نو دا غی حره پکې او هغه چې کله په تاسو باندې نظر ولګی ده نو هغه مسکی شوله نو دا غی غاخونه ښکارا شول نو غی را پړق کړی نو کله چې د جنت د حره دغه حال له نو د جنتیانو به څه حالي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او مخامخ بشي بعضې دین علی بعض بعضې نور باندې یتساءلون د یو بل نه به تپوسونه کوي دا تپوسونه یعنی بس ګپ شپ به لګي قالون دی وای انا کنا قبل پی اهلنا یقینا مونږ مخ کړ دینه پی اهلنا په خپل کورنۍ کې مشفقین یره کون کې الله تعالی نه مشفقین اشفاق هغه یره چې په یری او سره د سره د مینې محبت دغه د چانه چې یریږي د هغې سره د هغه سره مینه محبت مې هغې ته وایي اشفاق یار هغې ته وایي فمن الله علینا نو احسان وکړ الله تعالی په موږ باندې وقانا عذاب سموم او بچې وساتلو موږ دغه ګرمې هوا د جهنم نه سموم ګرمه هوا د جهنم چې هغه په مسامات باندې ورننه وځي د انسان په بدن کې چې دا څومره سوري سوري دی واړه واړه په دغه مسامات باندې ورننه وځي الله موږ دغه نه بچ کړل ان كنا من قول یقینا مونږ او مخکې ردینه ندعوه مونږ به دعاګانې غوښتلې د الله تعالی نه ندعوه مونږ به الله تعالی نه دعا غوښتله انه هو البر الرحیم یقینا د الله تعالی احسان کوونکی رحم کوونکی دی فذکر نو ته بیان کو د قران کریم فما انت بنعمت ربک ته نه په نعمت طرف فلوانې ترغیب د قران کریم ته د الله کتاب بیان کړه الله کتاب بیان کړه په دې باندې به مسلمانان د جهنم نه بچ کیږي نو ته نه په نعمت درف سبا نوی کاهنین ترویتی کاهن ولا مجنون او ته نه لیونی تا ته دا خلق لیونی وای یا و تا ته خلق ساحر او کاهن برته وای ترویتی برته وای کاهن هغه چاته وای چې د غیب او د علم داوی کوي هغه ته کاهن وای نو الله تعالی وای تا ته دا خبره دا خلق به تر خبرې کوي او دا کاهن چی نو غزیات دروغجن نو دې دې کې چې مراد دغه معنی مراد ده تا ته خلک کاهن وې د دې پروا مکو تا ته وښته دروغجنې او لیوانه لیوانه هغه چې هغه بې نظم وي پیدا خبرې کوي نو تا ته دا خبرې کوي دا نسبت ورته کوي خو لیکن د دې پروا مکو ام یقولون آی وای دیو چې شاعرنده دا الله تعالی د پیغمبر شاعر دی نه تربص به ریب المنون مونږه انتظار کو په د باندې ریب المنون دغه حادثه د مرګ منون مرګ او ریب په معنا ده حادثه سره دی یعنی په د باندې مونږه د مرګ د حادثه دغه کو دا انتظار کوم په د باندې الله تعالی وایي دا خبرې به ورباندې کوي دا خبرې تا پسې به لګیا یي خو ته د الله تعالی دین بیانوه فذکر د الله تعالی کتاب بیانوه قل ورته پیغمبر تربص انتظار کوئ انی معکم من المتربصین یقینا زه هم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یم تاسو خپل انتظار کوئ زه به خپل انتظار کوم یعنی په دې انتظار کې ټول برابر یو ام تا مرهم احلامهم آیا حکم کوي دیو ته عقلونه دیو به هاذا پر خبرو باندې ام هم قوم طاغون بلکې دی قوم ني سرکشان دا ام په معنا د بر سره دی دیو چې دا خبرې کوي نو دا سرکش دی بی دین دی دا طاغوتیان دي ځکه دا خبرې کوي ام یقولون آیا وی آیا وای دیو آیا دی وای تقوله چې دا قران کریم رضام نه جوړ کړی دی بل لا یؤمنون بلکې دی په دې باندې ایمان دراوړي د ځان نه جوړ کړی نه دی تقوله یعنی د قران کریم نه چې انکار کوي نو یو پکې دی دا خبره کوي چې دا د ځان نه جوړ کړی موږ ځکه نه منو بلکې د ایمان نه راوړي په دې باندې فلیاتو به حدیث مثلی نو دا و چې ځان نه جوړ کړی نو زه هم عرب یم او تاسو هم عربیان یې نو تاسو راوړی یو خبره په شان درې باندې انکان او صادقین کې ورشتونی دې په شان کې خبر راوړی ځه نو قران کریم کې دته وي تحدي دا بار بار قران کریم کې شوی ده تقریبا سلور زله تحدی شوی ده ټول قران کریم راوړی لس سورتون راوړی یو سورت راوړی یو خبر راوړی زه څلور قسم دی تحدی په سورۃ البقره کې تفصیل بیان شوی فلیاتون پس را دی دیوړي پس دیو دی راوړي به حدیث مثل یو خبره په شان دری باندې ان کانوا صادقین کدی رښتونی ام خلقو من غیر شین ایدیو پیدا کړل شوی بغیر د سپیدینه من غیر شین یعنی معنی داره چې دیو درې خلکو د څه خیال لې چې بس ټول ورځ خوراک کو بیا ود کېږي بیا سبا را پاسه سار چې بیا بیخته غوړ ک بیا بازار ته لاړ شه نو بیا مازګری کې کرکټ ته لاړ شه او بیا چې ما خام راشه روزه ماته کا لکه دا انسانان د دې لپاره سر پیدا دي د دیو لکه بل څه پیدا نشته نه معنی داره چې دیو ته د الله تعالی سره اوامر او نواهی متوجه نه دي بس څه وکړه اوده شه راپاڅه سر وینځه مخ وینځه بیا لاړ شه بازار ته وګرځه چکر ولګوه ګاډی لږ سټارټ کړه بیا لږ پارک ته لاړ شه لږ چکرې مکرې ولګوه لکه دا دنیا صرف د دې لکه دې لپاره الله تعالی د خلق پیدا کړي دي ام خلقو من غیر شین آی دیو پیدا کړل شو دی بغیر د سپیدې نه یعنی دیو بغیر د دینه پیدا شو دی چې دیو ته څه اوامر او نواهی نه کیږي دا په دې باندې نه دی مکلف چې دیو چرته قران ته کینی دا قران د الله تعالی کتاب راواخلی یا دیو منځو کې یا دیو تهجد وکي د الله تعالی دین کارو کې تر دې لپاره نه پیدا د خلک ام خلقو من غیر شی آیا دا خلق پیدا کړل شو دی بغیر د سپیدې نه چې دیو ته وسه اوامر او نواهی نه کیږي ام هم الخالقون او کنه دیو پیدا کون کې د خپل ځانونو کدیو ځان په خپل پیدا کړی خدای الله په کې وسه کار نه نو که دیو ځان په خپل نه پیدا کړي او دیو پیدا کړي الله تعالی نو الله تعالی ما خو بغیر د پیدې نه نه دی پیدا کړی یعنی سع بس دیو نه دی پیدا چې الله تعالی وته سع اوامر او نواهی نه کوي دا خو ډیره زیاته عجیبه خبره ده ام خلق السماوات والارض او کنا پیدا کړی دی اسمان نو زما کبل لا یقین بلکې دی یقین نه کوي هیڅ شی نه دی کړی خو لیکن دی یقین نه کوي ام عندهم خزائن رحمت رب ام عندهم آی د دې سره خزائن ربک خزانی در رب ستادي ام هم المسیطرون او یا دیو مقرر کړل شو دی دغه په تقسیمولو باندې ادینه مراد څه شری خزانی د باران دغه سي خزانی د نور نعمتونو یا خزانی د نبوت د تقسیمولو د دیو سره د الله تعالی د خزانو اختیار د دیو سره دی او کنه د الله تعالی سره دی نو مانسه شوره الله تعالی دیو له اختیارات نه دی ورکړي دا زجر دی د انکار د رسالت سره دا تعلق ساتي یعنی معنی دا شوله چې اې د الله تعالی پیغمبر که دا خلق ته نه مني نو آیا دیو په سزریه باندې اسمان ته ورختلی شي چې بره د وحی خبرې دی معلوم کی نو که چرته دیو دروغ داو کی چې او مونږ بره ختلیو او راشي بیا تا ته عربي و چې او ما ته وحی شوی ده نه نه الله تعالی به سلطان مبین دلیل ښکاره براوړي ښکاره دلیل براوړي د کاهنانو په شان دي کې خبرې نه ام له البنات ولکم البنون آیا الله تعالی لپاره لونه دی او ستاسو لپاره ځامن دی دا سرت د شرک دی مشرکین بالملائکه چې هغه د الله تعالی سره شریکان کړي ام تسلهم اجرا دا خلق ساده بیان وری نه مانی آیا ته د پدې باندې سعیواز او مزدوری غواړي په هم من مغرم مثقلون نو دیو د غیر تاوان د وجنه درانه شوی دی ستاده خبر زکه نه مانی دیو په دې باندې درانه شوی دی خاطر دون شوی دی چې ته دې ډېر روپۍ غواړي په دې بیان باندې او دیو دل درکینه دویم معنی د غیب نه مراد پر دې کې لوح محفوظ دی او د یک تمون نه مراد چې پیسې صادرول دي د الله تعالی پیسې خو د لوح محفوظ نه کیږي هر څه پاره کې راګیر کړی دي نو دیو چې وست ځان د لکه د الله تعالی کتاب نه مني پیغمبر نه مني او د ځان د پاره پیسې د جنت کیا نو د دیو سره د لوح محفوظ دی چې د پیسې ته دیو را صادرې دی غزنه چې د ځان په بار کې یوسف پیسې کې نو کول شي ام یریدون کیدن ام یریدون آی غواړي دیو کیدن چلول کول سا په خلاف باندې فلذین کفرونا کسان چې کوبره کړي هم المکیدون دیو بر اگیر کړي شی بدغه چل کی هم المکیدون کمزور وکړي شر دیو دا چل ام لهم اله غیر الله ایشتر دیو د پر حقدار د بندګي سوا د الله تعالی نه سبحان الله عما یشرکون پاکیره الله تعالی لره دا غسن چې دیو شریک کړي د الله تعالی سره هم المکیدون مخکې ویل شو دی او نور زینو کم بار بار ذکر شوی دی دی به عذاب وخته نو الله تعالی وای و ای جرا و کچری ویني دیو کسپن یو ټوکړه من سمای د اسمان نه ساقتن را پریوتون کی یقولون دی وای صحاب مرکوم دا غوریز د لاندې باندې کړل شوی کله الله تعالی عذاب پدی مند راځي نو دی بیا هم پاغي په سیمرانډي پښاړي کې چې دا خو وریز د مړ وزر هم پرېږه دیو لره حتی یلاقو تر دې پورې چې دوی مخامخ شي یوم هم الذي د ورځې د دیو هغې سره پیه یصعقون چې په دې په هغې کې به دیو بېهوشه به شي دیو به پکې بېهوشه شي مخکې ویلی شوي دي که نه ترن ناس سکاره وما هم بسکاره ولکن عذاب الله شدید دا حالت په دې باندې را روان دی یوم لا یغنی عنهم کیدهم په ورځ باندې پیدا باور نه کیدی تا کیدهم مکرون نه دیو شین هیڅ قسم پیدا یا دویم معنی لا یغنی دفع بنه کی لری بنه کی دیونه تدبیرونه دیو شین هیڅ شی ولا هم منصرون نه ودی سره مدد وکړل شي و ان للذین ظلموا او یقینا د ظالمان لپاره عذابا عذاب دی دون ذالک مخکې له دغه عذاب نه دون ذالک دون یا په معنا د قبل سره دی مخکې عذاب د قیامت نه و ان للذین ظلموا یقینا د ظالمان د پر عذابا عذاب دی دون ذالک مخکې د عذاب د قیامت نه یو معنا دا شوله دوی معنا په سرینو ذکر کړی دا دون ذالک دون په معنا د سیوا سره دی او ذالک کی اشاره ده دا مخکې عذابون ته کی اشاره ده نو دا د دې قیامت د د دې قیامت د عذابونو علاوه له نور عذابونه هم شته په دنیا کې لوګه مرضونه قحطونه تنگ ژوند دا ټول تی مراد دي دغه سي دون ذالک مراد درې نه دا عذاب قبر تی مراد دی امام قرطبی رحمت الله علیه او تفسیر سراج المنیر کې د دې پوره وضاحت ذکر شوی تقوم کله چې تودرېږي حين تقوم کله تودرېږي د خوب نه را بیدار شي حين تقوم نو د الله تعالی تسبیحات وایه ولی د خوب نه په خیر سره راپورته شول ډیر خلک داسې چې هغه یو ځل د شوی دي نو بیا نه دی رایخ شوی نو حين تقوم دعا وایه کنه په سنت طریقه باندې را پاسه دا سه حين تقوم معنی دار چې کله ته مانځه ته ودرېږي نو په شرعي طریقه باندې په اخلاص سره ودرېږه په توجه سره ودرېږه دریم حين تقوم کله چې ته د الله تعالی دین دعوت ته ودرېږي ودرېږي نو په دغه وخت کې مسنون اذکار او د الله تعالی ته پوره توجه کې حين تقوم و من الليل او د شپې نه فسبح تسبیحات او پاکي بیانو د الله تعالی و ادبار النجوم او په وخت د شا ګرځولو د ستورو کې و ادبار النجوم چې کله ستوري شا وګرځي نو په هغه وخت کې د الله تعالی تسبیحات وایه ومن الليل فسبحه او د شپې د الله تعالی تسبیح وایه مفسرین لیکلی دا منص شامل له د شپې تلاوت کول له قران کریم سبحان الله الحمدلله الله اکبر او من الليل له په ذکر شوی دی دلالت کوي په تبعیض باندې څه شپه عبادت وکا او څه شپه وده شه خیر دی و ادبار النجوم په وخت د شاګردورو د ستورو کې مراد د دینه چې د ستوري شا څه ټیم ګرځي کله چې سحر داخل شي نو د اغینه ورستو چې څومره رڼا کیږي نو ستوري ختمیږي او د ورځ د رڼا راخکاره کیږي نو زیاتو مفسرین لیکلي دي چې مراد درینه او په حدیث ترمذی کې راغلي دي چې دینه دوه رکعات سنت د سحر تی مراد دي و ادبار و ادبار النجوم په وخت د شاګر زور د ستورو کې او دویم قول لم پسرین دار چې مراد درینه د سحر فرض مون دوه رکعات او دوه رکعات سنت دغه تی مراد دي د شپې تهجد وکا د شپې د الله تعالی عبادت وکا دغه سره شپې د قران کریم تلاوت وکا سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای نو بیا چې کله سحر شي وخت داخل شي نو بیا را پاسه دوه رکعته سنت وکړه او د هغې سره دوه رکعته فرض وکړه